بسم الله الرحمن الرحيم باب اذا جامع في رمضان دا کتاب الصوم شروع دی په دې کې باب نمبر 29 حدیث نمبر 1935 د دې باب د ذکر کولو نمخ کې موږ نه په سابقه درس کې د حدیث نمبر 1933 د دې ترجمه غ پاتې شوی و چې یو سړی هغه د خوراک او سکاک پروژه کې په هیر باندې وکي نو دراصل په د باندې دا الله خوري او الله په دا سکل کوي حدثنا عبدان اخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علما په دې ځای کې دغه یو بحث کوي چې آیا داسې سړی ته ور یادول پکار دی او کنه دی پکار نو بعض علما وایي چې چونکی الله په خوراک او اسکاک کوي نو د دې وجه نه دتا یادول نه دی پکار خو بعض علما وایي چې دراصل د بل په نظر کې خو د ده پته نه لګي چې دی په په هیره باندې لګیا دی او که نه دی قصدن دا خوراک کوي نو د دې وجې نه د چونکې هغه د ګناه ارتکاب کوي د بل په نیز باندې نو د ګناه نه منې کول دا په یو مؤمن باندې لازم دی دغه یو اختلاف دا پکې علما ذکر کوي باب اذا جامع فی رمضان یو تن هغه په رمضان کې د ورځې چې کوم وخت کې روزه نیول کیږي پای کې د کورواله وکي جما وکي نو په دې باندې د ټولو اتفاق دی فعليه القضاء والکفاره خپدی په د باندې قضا هم شته او په دې باندې کفاره هم شته په کفاره باندې خود ټولو اتفاق دی چې په د باندې باغ کفاره هغه لازمیږي کم چې په قران کې د زهار بارکه راغلی دا د زهار او د په جماع باندې د روجي ماتولو کفاره کې هیڅ فرق نشتا صرف یو فرق دی پکې چې په زهار کې قران وای من قبل ان يتماسا چې دیبا خزب په د باندې دوباره ال روا کیږي یو تن زهار وکانت علی ک ظهر امي په ده باندې به هله روا کېږي چې دی دا دوه میاشتې پرله پسې روژې ونیسي، خو من قبل ان یتماسا، مخکې د لاس وروړلو نه، یعنې په دې دوران کې به دی جماع نه کوي، ها البته د رمضان که یو تن د رمضان روژه په جماع باندې ماته کړه، نو په دې کې دغه شرط نشته یعنی په دوه میاشتې پرله پسې روجو کې دا من قبل ان یتماسا دا پکې نشتا دا فرق دی پکې خا په کفاره باندې خود ټولو اتفاق دی خا آیا د دغه یعنی دو میاشتې پر لپسې روجي دی بنیسی خو آیا دغه کومه روجه چې ماته کړې ده په جما باندې د دې روجې به دې ځان له قضایي هغه راوړي او کنه نو دلته امام بخاری په دې باندې په دې باندې دوه اقوال هغه ذکر کړی دي یو قول د ابو هريره او د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکر کړی دی جماع وکي په پروژه کې نو د ابو هريره او د عبد الله ابن مسعود قول ذکر کړي دي چې چونکه د قصدن دا کار کړي دي نو د دې وجنه کې یو سړی ټول عمر روجي ونیسي نو د دغی هغه قضایی هغه راوړی نه ځکه چې د رمضان المبارک د یوې روجی هغه فضیلت دور دی او د قصدن دا کار کړی دی نو که د ټول عمر روجی نسی نو داغي هغه اجر او داغي هغه ثواب او داغي هغه فضیلت اغه ته نشي رسیدي د دیو جن د منځ بارکی هم دارازي منځ باره کې هم دا راځي کې یو سړی قصدن عمدن منځ نه ک نو کې یو سړی بیا د هغې قضا هم را ګرځي د باز ډیر علماو د یي قول دا دی چې په د باندې د دې قضا نشتا یعنی دا بغیر د توبې نه چې ټول عمر به ددې توبه به اوباسي نو کیدای شي الله یې ورته معاف کړي بصورت دیګر ده یو ډیر لوی جرم کړی دی چې قصدن عمدن د مونځو نه که نو په دی باندې د سر اړو له قضا شته دی نه ځکه چې هغه راګرځي نه قصدن دا کار نه دی کړی دارنګ قصدن یو سړی روجه ماته کی نو که د ټول عمر روجی نسی نو داغي هغه قضا هغه راګرځي نه بل قول امام بخاری دلته د شپږو تابعینو دای قول ذکر کړي سعید ابن المسیب شعبی سعید ابن جبیر ابراهیم نخعی قتاده حماد چې دا شپږ وانوي د شپږو تابعینو د دې قول دا دی چې نه یقضی یوم مکانا د دغه یوې روجي قضایی دا به هم راګرځي او په دې باندې بیا دا د ائمه اربعو دای قول هم دی چې په د باندې قضا هم شته او په د باندې کفاره هم شته خا په دې ځکه دا یو خبره بلا چې منګ چې حدیث نمبر 1932 دا ویلی نو په هغه ځای کې د بخاری په بازي نسخو کې یو عبارت ته یو عبارت ته او ما ویلې مزه دا بد زددي باب کم چې د دې باب سره متعلق دی نو د دې باب سره متعلق هغه عبارت هغه ډیر مناسب دی په نسخو کې هغه ځای کې ذکر شوی دی خو زه به به دلته ذکر کم د حدیث نمبر 1932 نه بعد په د بخاری په بعضی نسخو کې دا یو عبارت ته چې قال ابو جعفر ابو جعفر دا د امام بخاری شاګرد دی هغه وی چې سال تو ابا عبد الله ما د ابو عبد الله البخاری نه تپوس وکړ چې اذا افطر یو تن چې اغا روزه ماته کی په په خوراک او په سکاک باندې یو تن چې هغه خوراک وکړ یا سکاک یې وکړ په یعنی په خوراک باندې یا په ابو باندې هغه قصدن روزه ماته کړه نو آیا ایکفر مثل المجامع نو آیا دی با لکه د جما کون کی پشان دی به هم کفاره ور کوي نو د امام بخاری جواب دا خپل شاګرد تلا دی با صرف بس د یوی روزي قضایی به دی کوي او توبه او استغفار به کوي په د باندې کفاره نشتا نو به امام بخاری او ته ویل چې الا ترل احادیثا خ آیت احادیث نه ني چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې لم یقضه و انسام الدهر چې د کټول عمر قضا را ګرځي و انسام الدهر او د کټول عمر د روزه نسی نو دا احادیث لکه دا په دی باندې دلالت کوي چې دا په دې باندې دلالت کوي چې لکه په د باندې کفاره اغشته دی نه په دې باندې د د فقهاو اختلاف دی چې یو سړی په خوراک او په سکاک باندې روزه ماته کی قصدن نو آیا په د باندې کفاره شته او کنه نه امام ابو حنیفه امام ترمذی دا اختلاف ذکر کړی دی نو امام ابو حنیفه دارنګه سفیان ثوری، عبدالله ابن مبارک، اسحاق ابن راهوی ددی قول داده چې علیه القضاء والکفاره په دبانې قضا د دغه روجیم شته او کفاره په هم شته یعنی اصل حکم خو په حدیث کې د دې کفاری دا د جماع متعلق راغلی دی خو امام ابو حنیفه رحمه الله د خوراک او اسکاکم په دغه حکم باندې قیاس کړي دي امام شافعی او امام احمد ابن حنبل د امام ترمذی مطابق او چې دای قول دا دی چې په د باندې قضا د دغه روجي شتا قولا کفاره علی کفاره په نشتا دراصل د دې فقهاو ترمنځ د دا اختلاف د دې بنیاد څه دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله دا اکل او شرب دا په جما باندې قیاس کوي یعنی امغه حکم ولور کوي چې وسړي قصدن خوراکو کو او یې وبوس کلی نو دی په هغی باندی قیاس کوي او دا نور فقها یې نه قیاس کوي امام شافعی امام احمد دا یې نه قیاس کوي د هغی اصل وجه دا ده چی امام شافعی او امام احمد ابن حنبل وی چې اصل کې په دوانو کې فرق دی پروژه کې یو سړی هغه د نفس غ لذت هغه حاصلې نو په جما کې چې نفس ته کم لذت ملاويږي نو هغه لذت غستو کې هغه حظ نفس کې چې نفس خپل برخه د لذت نه اخلي په دې کې او د خوراک او اسکاک په ذریعہ باندې چې کم لذت حاصلې نو په دې دوانو لذتونو کې فرق دی امام ابو حنیفه او امام مالک دیو تداوی د دې قول دا دی چې دې کې شک نشتا چې د دوانو په لذتونو کې فرق دی په جما سره چې بنده کم لذت حاصلې په دې کې او په خوراک او اسکاک باندې چې کم لذت حاصلې په دې اعتبار سره خو فرق شته او تفاوت شته خو لیکن په حدیث کې درې وانو ته مفترات ویل شوی دی مفتر ویل شوی دی یعنی په درې وانو ته مفترات یعنی روزه ماتون کی په دې باندې خود ټولو اتفاق دی چې کچا خوراکو که قصدن یا اسکا کې وک نو په دې خو د ټولو اتفاق دی چې روژه ماتوي نو دوی اصل کې علت داغي چې کم دا مفتر دی دغه علت له اعتبار ورکړي دی چې د روجي په ماتولو کې قصدن دا ټولو کې یو شان دی او په دې اعتبار سره په دې کې هیڅ فرق نشتا او هر چې تاسو وای چې په دواړو لذتونو کې فرق دی نو امام ابو حنیفه وی چې زبد توخم چې د جما په لذت کې د بوډا او د ځوان په لذت کې هم فرق دی نو اغیله خو بنده اعتبار نشي ورکول اوس بوډا چې هغه مثلا جما کوي نو داغه په لذت کې هم فرق دی او د ځوان داغه په لذت کې هم فرق دی نو د لذت هغه نفس داغې نه محسوس کېدل نو هغه خو د بوډا او د ځوان پای کې تفاوت شته دی نو منګه دغه علت له اعتبار نشو ورکولې او هر چې د دې هغه افطار علت ته دی نو د روجې د ماتولو چې کوم حیثیت ته نو دا په دریوانو کې مشترک ته او په دغه باندې د ټولو اتفاق دی بل لکه مسله دا سیده لکه دا د فقهاو منس کی کم علت لبه اعتبار ورکی او کم علت لبه اعتبار نه ورکی دا د دې ترمنځ چې دا اختلاف راځي نو دا هم په دغه باندې چې هغه کله مقیس کی یعنی په فرع کی دی او په مقیس علیه باندې چې دوی کله قیاس کوي په اصل باندې نو هم د دغه علت په بنیاد باندې ځکه د قیاس د سلور ارکان دي قیاس کې چې مجتهد قیاس کوي نو هغه اصل ته ګوري یعنی مقیس علیه ته قران او حدیث کې چې کوم حکم دی دویم مقیس ته مقیس یعنی مثلا په دې باب کې په حدیث کې اوس د جما چې کومه کفاره داغه په حدیث کې دا ښکار راغلی د په دې روایتو کې چې او صحابي راغې داغه نه جما شوی و خو اوس په دې کې دا اکل او شرب خوراک او سکاک نو په حدیث کې د دې حکم ښکارانه دی راغلی چې په دې کې کفاره شته او کنهشتا دا اوس مقیس ته دا فرع ده نو اوس پدی کې هغه علت نو امام شافعی امام احمد ابن حنبل اغي علت هغه ګرځي چې چونکه په دوانو لذتونو کې فرق دی نو ټیک ته لکه مفتر خودي روزه خو به ماتيږي نو په دې یو کې په جماع کې قضا هم شته او کفاره هم شته او په دې بل کې صرف قضا ده قضا ده توبه ده لیکن کفاره په نشتا ځکه وجه دا ده چې هغه هغه لذت حاصلول هغه علت له اعتبار ورکړي دی او هغه دا وی چې په دوانو کې فرق دی د دې وجه نه یو مونږ په بل باندې نشو قیاس کولای امام ابو حنیفه غي وی چې نه په منګه لذت د نفس دغه علت لزکه اعتبار نشو ورکولې چې هغه خود بوډا او د ځوان پای کې فرق شته ها په مفتر کېدو کې د ټولو اتفاق دی چې په دې روزه ماتيږي او قصدنه ماته کړی دا نو اوس دی دغه علت نو حکم یو له څلورم چې کوم سیس په قیاس کې هغه راځي نو هغه حکم دی امام ابو حنیفه وایي چې څنګه په د دغه حکم دی په جما کې چې په دې کې قضام شته او کفارم شته نو دغه رنګ په خوراک او سکاک کې د دې حکم هم دا دی چې په دې کې قضام ده او کفارم ده نو په قیاس کې دا څلور ارکان اصل فرع علت مشترکه په دواړو کي په مقيس او مقيس علی کي په اصل او په فرع کي او دارنګي حکم دارنګي د دوی دا اختلاف په په دغه کېم دی په لکه مثلا د د قياس او د د دې بل مثال لکه په عبادت بدنیه او په عبادت مالیه کې مثلا یو سړی دی لکه د سعد ابن ابي وقاص دغه مور وفات شوی و نو هغه راغې او وی ویلی چې دا الله پیغمبره زه آیا خیرات کولی شم زما مور ته به ورسی نو نبی له صلوات والسلام ته وویل بالکل او نو په مالی عبادتو کې په ایصال ثواب کې دی چا اختلاف نشتا امام مسلم صحیح مسلم کې یوځې کې ذکر کړیم دی چې په دې کې دی چا اختلاف نشته ځکه حدیث کې دا بالکل صراحتن راغلی دی خ آیا په عبادت بدنیو سره ایصال ثواب کیږي مړو ته ثواب رسیږي په دې کې بیا د فقهاو اختلاف دی نو په دې کې امام ابو حنیفه رحمه الله غوي چې آو دوی اصل کې دا وی چې چونکه دواړه عبادت دي او په عبادت باندې ثواب ملاويږي کې یو سړی مالی عبادت کی صدقه ده نو په دې باندې ثواب حاصلېږي او که یو سړی بدني عبادت کی نو په یې باندې ثواب حاصلېږي نو دوی دغه علت لا اعتبار ورکړي دي چې په دوانو کې چونکه ثواب ملاويږي نو د دې وجنه ایصال ال الغیر هغه کیږي یعنی مړی ته ته عبادت بدنیه اغم رسولی شي او داغي ثواب هم بخلی شي یعنی دوی عبادت بدنیه په عبادت مالیه وبانی قیاس کړی دي او دغه علت له اعتبار ورکړي چې چونکه دواړه عبادت دي او په عبادت کې ثواب وي نو د دې وجنه د دواړو حکم هغه یو دی هر چې امام شافعی د رحمه الله نو هغه دا وی چې نه په عبادت مالیو کې ټیک ته یو طرف ته ثواب دی خو بل طرف ته پدې کې غریبانو ته فائدہ رسیږي نو دا په عبادت مالی کې کیږي په عبادت بدنی کې غریب ته د ثواب غ علت اغشته دی نه نو د دې وجنه عبادت مالی دا ته عبادت بدنی دا ته په عبادت مالی باندې نه شې قیاس کولی ځکه په هغې کې غریب ته خو څه خیر نه رسیږي په عبادات بدنیو کې نو دا د فقهاو منځ کې دا د علت حواله سره چې یو یو علت له اعتبار ورکي او بلبل علت له هغه اعتبار ورکي نو باب اذا جامع فی رمضان یو تن هغه په رمضان کې جما وکړه ويذکر اوس هغه اختلاف ته اشاره کوي چې آیا د دغه یوې روژې د دې قضا به راګرځي کفاره خو به کوي دوه میاشتې خو آیا د دې یوې روژې د دې قضا به راګرځي او کنه نو پای کې دوه اقوال ذکر کوي ويذكر عن ابي هريره رفعه او د ابو هريره نه مرفوع روایت کې دا راځي چې من افطر يوما من رمضان من غير عله ولا مرض که یو تن من افطر یوما که یو تن د د د رمضان د یوې ورځې روجا هغه پرې خدا یا هغه ما تکړه من غیر علت بغیر د سوجنا ولا مرض بغیر د سې بیماری نه یعنی نه سفر دی نه مرض دی نه بل څه علت دی نو لم يقضه صيام الدهر نو د قضا نش نو نو قضا نشي راړولې د دغه روجي چې دا د قصدن نه د نیولي نو قضا نشي راړولې د دغه روجي صيام الدهر د ټوله زماني روجي یعنی کده ټوله زمانه روجوي نو قضا نشي راړولې د دغه یوي ورځي دا روجا وین صامه اگر کدی دا ټول زمانہ او ټول عمر دی روجا ونسی نو داغي هغه فضیلت او داغي هغه اجر هغه ته نشي رسیدي نو چې بنده نشي رسیدي داغي اجر ته نو که یو تن داغي په ځای باندې لکه دی یوی ورځ هغه قضا راو ګرځي نو هم څه فائدې نشتا وبه قال ابن مسعود او دا قول دا ابن مسعود هم کړی دی سوال دا راځي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا مرفوع روایت په دې باب کې امام بخاری په یذکرو په صيغه مجهول سره ذکر کړي د تمریز صيغه ده نه یو خو اشاره ده د ابو هريره روایت داغه ضعف ته امام بخاری د ابو هريره روایت داغه ضعف ته اشاره کړي د ځکه چې پای کې سو کمزوري غشته دي سندن امام بخاری د ابو هريره د اغا ضعیف روایت داغي تقویت کړي دی د عبد الله ابن مسعود په قول باندې چې د ابن مسعود چې غلوی صحابي دی فقيه صحابي دی نو داغه قولم په دې باب کې شتا نو د ابو هريره د روایت تقویت د ابن مسعود په قول باندې کړي دي وقال سعید ابن المسیب قدرت اوس د شپږو تابعین قول ذکر کوي چې نه یقضی یوم مکانا یعنی دا غیوی ورځی قضا غبره ګرځي سعید بن مسیب شعبی سعید بن جبیر ابراهیم نخعی قتاده حماد اغیوی چې یقضی یوم مکانا چې قضا برا ګرځي د یوې روژې مکانه د یوې ورځې مکانه په په ځای د دغه روژه باندې یعنې چې یو روژه به بله هم نیسي ځان له قضا او کفاره خو به هغه ادا کوي خو په بعضي ځایونو کې بعضي کتابونو کې د دې تابعینو حواله سره دا راځي چې دوی داوي چې په جماع کې هم کفاره نشته بلکې صرف د دغه یوې ورځې قضا برا ګرځي خو محدثین وایي چې نه اصل کې د دې تابعینو دا قول دا په په عقل او په شرب کې راځي چې هغه دا وایي چې به صرف د یوې ورځې قضا برا ګرځي یعنی مطلب دا کې یو سړی روجا قصداً په خوراک سره یې ماته کړه یا یې په اوبو سره ماته کړه سې وسکل نو په دې کی کفاره په د باندې نشته صرف د یوې څنګه چې د امام شافعي او د امام احمد ابن حنبل داغي قول دی او هر چې جماع باندې ماتول دي نو په دې باندې د ټولو اتفاق دی حدثنا عبد الله ابن منیر سمع یزید ابن هارون دا چې کوم روایت ته نو په دې باندې امام بخاری دا د درې وانو بابونو کې دای راوړې دی دا باب نمبر 29 باب نمبر 30 باب نمبر 31 په دې درې وانو بابونو کې دا یو روایت ته په دې روایت کې دغه صحابي نوم خو نه دی راغلی او سلمه ابن صخر البياضي د دنوم دی د دنه په رمضان کې جما شوی دا او د راغلې دی او نبی علی السلام ته وی چې زه خو هلاک شوم زه خو تبا شوم زمانه خدا سي حرکت شوه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای چې تا سره غلام شتا ناغه په دې خپل سټ باندې لاس کې خو د چې بزه د دغه سټ مالک ما یعنی بزه د دغه د خپل گردن مالک ما سره خو غلام نشتا او نن غلامان شته دی نه نن دور کې خود سره دغه خبره نشتا بیا یو ته ویلی چې ته شپېته ورځې روجي نیولې شي ناغه ته وی چې دا الله پیغمبره د دې طاقت مم نشته ځکه وجه دا ده چې د رمضان د یوې میاشتې روجي لکه د یو سړي په کې دا حالي چې هغه د خپل اهلیه نه د خپل زوجې نه ځان نشي صبرولې نو یو سړی به دوه میاشتې داغي په عوض کې غروجي څنګه ونیسي وی ویل د الله پیغمبر د دې طاقت مم نشتا ځکه وجه دا ده چې ډیر زیات ګرم او لکه دا صبر هغه ته نشکی دی نوی ویلی چې بیا شپېتو مسکینانو لبا دغه ورکی شپېته ساعه فقها دا وی چې دی کې شپېته ساعه د یوی روجی یو ساعه غله ده کجوری دی دا به ورکی نو په دې بل باب کې په دیرشم نمبر باب کې به امام بخاری دا مسله ذکر کړي چې یو سړی سره کنګال دی هغه سره سشته دی نه غلام مو سره نشتا دارنګ روجیم نشینی ولې او بیا سره پیسې هم نشته د د کفاری چې په مسکینانو باندې دا صدقه وکي نو که یو بل سړی راولګيږي او هغه دله صدقه ورکي چې ها دا ویشه او دا تقسیم کا په غلامانو باندې نو آی یو سړی دا کولی شي او بالکل کولی شي چې بل سړی دله صدقه او خیرات ورکي زکات ورکي ها دا والا او دا په مسکینانو په غلامانو په غریبانو باندې تقسیم کا نو په دې دیرشم نمبر باب کې به امام بخاری دا ذکر کوي چې بل سړی د باندې صدقه وکي د دې کفاره ادا کی په دې دریم نمبر باب کې به امام بخاری دا مسله ذکر کوي چې یو سړی وای چې رتا خو مال صدقه را کړه نو زه خو په خپل دې صدقې ته محتاج منو آیا دې په دې خپل اهل باندې او په خپل کور باندې په خپل هغه صدقه وخري نو آیا په دې باندې بدد دا صدقه ادا شي نو ورپسې باب کې دا ذکر کړي نو پای کې بیا د امام شافعي دا قول دا دی چې نه کې سړی په خپل کور والو باندې دا دا دا صدقه او دا دغه اخري ټیک ته اوسه ته محتاج دی محتاج دی خو لیکن د د په ذمه باندې به دا قرضي امام ترمذی دا غ قول ذکر کړی دی چې تكون الكفاره عليه دینا په د باندې به دا کفاره دا قرض وی فمتا ما ملک یوم ما هر کله چې د دغه پیسو مالک شو چې د کفاره پیس د صدقه غستی د غلا غستی شي کجورا غستی شي او د به مسکینانو باندې تقسیمول شي نو کفاره د باغه کفاره ادا کوي دی باغه کفاره هغه ادا کوي خا او امام د دې وجه نه امام بخاری په د سوال په انداز کې باب ذکر کړی دی چې په دې کې فقها او غي اختلاف ته اشاره کړې ده ان شاء الله غ باب سره بیا ذکر کوو نو دا روایت په دې درې وانو ابوابو کې دا راوړې دي د سلمہ ابن سخر البیاضی حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن هارون حدثنا يحيى ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره انه سمع عائشه رضی الله عنها تقول ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها غ فرمای ان رجلا اتى النبي یو تن اغراغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوی ویلی چې انه احترقا چې د خو اوس وزید یعنی مطلب دا چې هغه د خپل د جما کولو دا غ ګنا د وجه نه لکه د ځان تعبیر کو چې بده خو اوس پسې د دې خو تباشه د خو هلاک شو نبی له صلوات و سلام ته تپوسو کومه لکه سچل شوی دی نو قال وی ویلی اصبت اهلی فی رمضان ز اور سیدم خپل کور والا ته یعنی ما جما وکړه د خپل کور والا سره فی رمضان د رمضان په ورځ کې نو ف نو فوتی النبی صلی الله علیه وسلم نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراوړل شو بمقتلن یو پچی یو شکری هغه لراوړل شو مقتل په دې ځکه هغه ته په دې حدیث کې را روان دي عرق توي عرق یو شکری وا یا یو غټه پچی وا او پای کې په روایتو کې راځي بعضو کې راځي چې پنځل لسوا خجوري پکې وي او بعضو کې شل سوا خجوري هغه پکې راځي حالانکه فقها وایي چې په د یوې روجي په بدله کې یعنی چونکه دو دو میاشتې روجي نشي نیولې نو د یوې روشتي په بدله کې به لکه دی فیطعام 60 مسکینا یو مسکین لبدې یو یو سوا غله ور کوي او یو سوا چې دنو دا درې نیم کیلو هغه غله ده نو دا تقریبا چې درې نیم کیلو غلا غي حساب کې او شپېته سوا شي نو 60 تیو یعنی 180 او بیا ور سره لکه دا نیم چې دی لکه دغم کنو دا تقریبا سلور منه لکه دا غله راځي سلور منه کجوري یا سلور منه غنم لکه داسې سلور منه وربشي کوم چې په په فدیه کې موږ مخکې یا موږ مخکې ذکر کړی دی په کتاب الزکات کې په هغه ځای کې مونږه صدقه فطر دا غي احکام هغه مونږ ذکر کړیو چې هغه حدیث کې پنځه شپږ سيزونه غرازي حالانکه د صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ دا کوم شکرې راوړلې شوې ده په دې حدیث کې د تعارق وی دارنګ زبیل یا زنبیل ته وی چې هغه ول راوړل شو نو د صحابي هغه پنځل لسوا قجوري هغه شل سوا قجوري وغیم په خپل خړلې دي نو نور محدثین هغه داوي چې اصل کې دا پړم بي زلبانه دا واقع شوی و نبی له صلوات والسلام دله چې دا رخصتونه ورکړي دي نو په دې وخت کې چونکه د قانون ابتدا ده د دې وجه نه دلې هغه رخصت ورکړي د څنګه چې په حج کې موږ مخکې ویل چې بعضې خلکو هغه چا قرباني مخکې کړي وا چا سرخ خریل مخکې کړیو نو دغه بالکل هغه چونکی ابتدایي احکام نو په ابتدا کې په قانون کې په دې کې اسانتیا هغه ورکړي کیږي نو فوتی النبی صلی الله علیه وسلم بمقتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو شکرې هغه راوړل شو یدعا العرق چې هغه ته عرق هغه شکرې ته به د عرق نوم ویلی او پای کې به یو خاص وزن هغه براته فقال نبی ویلی عین المحترق چې هغه سوزیدون کې هغه څه شو یعنی هغه ګناه چې کړی دا نو قال انا وی ویلې دا الله پیغمبر دایما نو قال تصدق بهذا لاړ شزدا خیرات کا او په دې باندې صدقه او کو ځان د ګنا نه په خلاص کا هغه ویل چې زه په خپل دې ته محتاج يم څنګه چې دا مخ کې راځي بابون اذا جامع فی رمضان یو تن په رمضان کې جماو کی ولم یکل له شیء او د سره هیڅ شی نه هیڅ شی سره نه چې دی په په صدقه کې د کفاره کې ورکی نو فتصدق علیه نو په د باندې صدقه وکړي شي بل سړی صدقه راوړي نو فل یکفر په کار دا د چې د کفاره ادا کی د خپل ځان د طرف نه حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلی الله علیه وسلم اذ جاءه رجل په داسې حال کې چې منګه ناستو د الله د پیغمبر سره دای په مجلس کې یو تن اغراغه وی ویلې د الله پیغمبر هلاک تو زه هلاک شوم نبی علیہ السلام ته تاسو کما لکا څه چل شوی دی نو قال وقعت على امراتي ما جما وکړه د خپل خزي سره وانه صائم او زرو جوما فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر ته تاسو کو هل تجد رقبه تعتقها چې آیا غلام مومي چې ازادي کی قال لا وی ویل نه بس هم دغه ز خپل سټ لرما قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين ايتوان لري چې ته دوه میاشتې روجي ونیسي نو قال لا وی ویلنا قال فهل تجدو اطعام 60 مسکینا ایت مومی خوراک ورکول شپیتو مسکینانو ته وی ویلنا د دې طاقت مم نشتا قال نو دا راوی وی فمکث عند النبي صلی الله علیه وسلم درنګي تیر ک د الله د پیغمبر په مجلس کې ناستو فبینا نحنو علی ذالک نو مونږ په داسې حال کې وو چې اتي النبي صلی الله علیه وسلم بعرق چې نبی له صلوات و سلام له یو شکرې هغه راوړل شو فيها تمرن چې پای کې کجوري وي والعرق راوی د دې وضاحت کوي چې عرق غشکرې هغه مقتل هغه بچي وا قال اين السائل نبی علیہ السلام ته پوسو کې چې هغه ته پوس کوون کې څه شوی ویل دایما قال وی ویل خذ هاذا زدا والا فتصدق به او دا خیرات کا ورګه غریبانانو لا فقال الرجل نو د غزوان ویلی چې علا افقر مني یا رسول الله چې آیا په هغه چا باندې تقسیم کوم چې هغه زمانه زیات غریب دی اې دا الله پیغمبره یعنی آیا اتصدقو هذا نو آیا زه دا خیرات کما په هغه چا باندې چې هغه زمانه زیات فقیر دی یعنی زه په خپل کنګاله ما فوالله ما بین لابتیها او قسم په الله چې په مینز د دې د مدینی یرید الحرتین، په مینځ د مدینې د دې دوو خړونو منځ کې، ځکه د مدینې یو یو جانب ته دا دا غر دی او دا تور ګټان دي، بل جانب ته هم دا تور ګټان دي، وې د دې دوو د تورو ګټانو د دې دوو تور تور خړونو منځ کې چې دا سوره علاقه ده او دا څومره خلک پکې اوسېږي نو په مینځ د دې دوو خړونو کې او په مینځ د دې دوو غرونو کې چې دا سوره مدینه ده نشته دی فوالله ما بین لابتیها نشته دی په دې مینځ د دوو خړونو کې یعنې د مدینې د دې دواړو اطرافو په منځ کې اهل بیت هیڅ یو کور داسې نشته کور والا نشته چې افقر من اهل بیتی چې هغه زما د کور والو نه زیات غریبانانی فضحک النبی صلی الله علیه وسلم نو د الله پیغمبر فرمایل وی خندل حتا بدت انیابه تر دې چې داغه غتیره غاخونه انیاب غتیره غاخونه توي دا سلور غاخونه دو ور دی او دا دو لاندې تر دې پوري چې د نبی علی السلام دا تیر غاخونه دا راخکاره شو یعنی وی خندل ثم قال او زوی ویلی اطعمه اهلک زبس ټیک ته بد په خپل اهل باندې وخورنو په دې کې اشاره دی تم دا چې کله دی عالم دی او مفتی نه داغه نه تپوس کړي شي نو د سړی د مستفتی داغه حال ته قتل غواړي چې څومره هغه له سهولت او رخصت د شریعت هغه ورکړې کې دی شي نو په کار دا دی چې مفتی په هغه باب کې سختی نه کوي او داغه حال ته ګوري او داغه د حال مطابق هغه سره معامله وکي باب المجامع فی رمضان یو تن جما کوونکی په رمضان کی هل یطعم اهله من الکفاره نو آیا دې په خپل اهل باندې د هل یطعم اهله من الکفاره آیا دې په خپل اهل باندې د غدروجی دا کفاره دا په خړلې شي اذا کانوا محاویجا کله چې دا د اهل دا په خپل محتاجي امام بخاری د سوال په انداز کې دا باب تړلې دی اشاره ده اختلاف د علماو ته امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې په دی باندې لکه کفاره اغنا ادا کیږي او په دی باندې دا کفاره دا نه ادا کیږي هر چی دی سړی له دغه ور کړې دی نو دا چونکه هغه ابتداءً دغه و نو دده نه ادا شه. دده نه ادا شه او امام شافعي دده باره کي هم دا وایي چي نه په ده باندي دا کفاره دا دین ده او هر کله چي دی مالک شي دی به هغه کفاره ادا کي نو په په خپل اهل باندي لکه د فقهاو قول دا دی چي په خپل اهل باندي دغه کفاره ها ټیک ده یو سړی فلال محتاج دی نو چي هر کله لکه د ده وس هغه وشو دی باغه ورکی حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم یو تن راغی د الله پیغمبر لا او وی ویل دغه سلمہ بن صخر فقال وی ویل ان الاخره اخر یعنی په معنا د اخیر بانی چې بشک هغه رستو پاتې کیدونکې خو د دې اسانه معنا دا ده چې هغه د خیر نه رستو پاتې شوی چې هغه د خیر نه رستو پاتې شوی او خیر ته مخ کې تلی مطلب دا یعنی هغه بدنصیب انسان حاصل معنا بدنصیب هغه بدنصیب او هغه بدقسمت انسان ځانته بدقسمت ویلی او بدنصیب ویلی چې هغه بد نصیبه انسان وقع علی امراته فی رمضان د دنه کار شوه دی د خپل خزه سره په رمضان کې فقال وی ویلی اتجد ما تحرر الرقبه ایت مومی هغه چې آزاد کی یو سټ یو غلام وی ویلینا قال د بوزي ته وکا فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين توان لري چې دوه میاشتې روزي ونی سي پر لپسي قال لا وی ویل نه قال فتجد ما تطعم به 60 مسکینا آیتوان لري چې شپېتو مسکینانو باندې دا خوراکو کی وی ویل نه قال فوتی النبي صلی الله علیه وسلم بعرق فيه تمر نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو شکرې هغه راوړل شو چې پای کې کجوري وي وهو الزبیل وغه ایت به زبیل یا زنبیل ویلی قال وی ویلی اطعم هذا عنك ز ورکا غریبانانو لا عنك د خپل طرف نه د خپل طرف نه په غریبانانو مسکینانو باندې دا خوراکو کا قال علا احوج منا ایا پاغه چا باندې د دین خوراکو کوم چې هغه زمنګ نزیات محتاج دی ما بین لابتیها د مدینه د دوو اطرافو ترمنځ د دوو خړونو ترمنځ او د دې تورو غټانو ترمنځ نشته د اهل بیت یو کور احوج منا چې هغه زمنګ نه زیات محتاج او غریبانانی قال ذا فاطهم اهلک زبس ټیک ته دا په خپل اهل باندې وخرنو سبد ته وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین